صرف دمرا دے چې علماو په منځ کې په دوو خبرو کې لګ اختلاف دی یو دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله له استادان څومره او دویمه دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله له تابعی وو او کنا بدا دو خبرې نن ستاسو مخ کې عرض کوم عزیزانو علما ټول په دې طرف باندې دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان چې دي هغه یو سل او دولسو امام سے رحمت الله علیه د 112 استادانو نه سبق ویلې چې په هغه استادانو کې یو امام جعفر صادق رحمت الله علیه هم امام جعفر صادق رحمت الله علیه دا هغه امام دی چې کوم متعلق اوس شیعه لګیا دي او فقه جعفریه چغي وهي نو عزیزانو ارز داو چې مونږه د فقه حنفي چغه وو او شیعه چې دی هغه د فقه جعفریه چغه وو نو کپ فقه جعفریه او فقه حنفي کې اختلاف وی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا فقه او امام جعفر صادق نزدا کړي وا نو بیا ولی د امام جعفر صادق فقه جدا ده او د امام ابو حنیفه فقه جدا ده خبره دا نه ده خبره دا ده چې دا چرته ثابت نه ده چې امام جعفر صادق په خپل لاس باندې د فقه د کم کتاب تصنیف کړي دا فقه جعفریه چې دا دا یو نیم سل کال رستو د امام جعفر صادق د وفات نه یو نیم سل کال رستو دا د شیعو مليانو تدوین کړي ده نو د شیعه ملا خو بیا خپل خوخه ده چې هر څه په کې لیکلي دی هغه لیکلي ځکه چې مليانو په اړه زمانہ کې د خپل مذاق مطابق لته خوالی دي کړ قران کې راځي ويل للذين يكتبون بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله حلاکت دی وی د هغه لاسونو د پاره چې دی لیکلو کی او بیا وای چې دا د خدای کلام دی دا د يهودو د علماو په حق کې خدای پاک ویلي دي چې اغیب په خپل لاس لیکل وکړه او قوم ته به یو شی پیش کړ چې دا د خدای کلام نو الله وی چې وایلن هلاکت او تبعی دی وی بعض مفسرین وایي چې وایل دا هغه کنده ده په جهنم کې چې ار ورځ جهنم هم او یا کرته د دې کند نه امان غواړي نو عزیزانو عرض مې داو چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې و د د لاس د فقه تصنیف شته نه او دا ملک نه دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 112 استادان دویمه خبره دا ده چې د د څومره لوی علم مالکو د دې اندازا علما لګول شي عزیزانو د اسی یو د د قیاس درته وایم نور فقہی جزئیات خو زه تاسو په پویول نه شم ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي او یو کیس ورته راغی چې صاحب یو سلور کس ناستو او مار راغه مار په دې یو کس داسې مار وروختو د ځان نه لړه کو په دې دویم ورو غورځېدو د دویم ځان نه چې لړه کو په دې دریم ورو غورځېدو د دریم چې ځان نه لړه کو په دې سلورم ورو غورځېدو دا سلورم یې وچی چلو مړ شو دا یو مقدمه راغله ابن ابي ليلى ته نو ابن ابي ليلى توس دا فیصله کول دي چې دا مړی چې مارو چې چلو د دې مار چې چون کې دیت بسوک ورکي په دې درو کې تاوان بدل دی مړی څوک ورکي ځکه چې دا خو قتل خطا ده او قتل خطا کې دیت ورکول ضروری وي نو د دې دیت به دې درو کې څوک ورکي ابن ابي ليلى فیصله ورکړه چې دا رومبنه سره چې په چا مار ورختلو او د پاغه ور غورځیدو نو دا معاملې د دنه شروع وا نو تاوان به دا رومبنه سره ور کوي نو ابن ابي ليلى د بادشاه قاضي وو خلکو من لړم بي سړی نه تاوان واغستو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا مسله پیش و چې صاحب داسي یو کیس شوه او ابن ابي لیلا دا فیصله وکړه امام صاحب وی چې الله دې رحم وکي په ابن ابي لیلا باندې دا فیصله شپاړه سنه غلطه کړي خبره دا څه نه ده اوس دا قیاس دی اوس قیاس د علماو یو د داسې علما لکه ابو حنیفه ګوره زما د لاس ته ګورئ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مار چې راغی او په دې ړومبي سړی وروختو او د ځان نه لړه کو په دې دویم وروختو نو دا دوی مې و چې چلو که بچ شو تاسو وای بچ شو امام صاحب وی چې دا دویم بچ شو نو دا ړومبنه سره اخلاص شو د چې پچا ور غرزول وا بچ شو چې بد شو نو د اخلاص شو د دویم چې ورو غرزولو په دې دریم باندې نو دا دریم بچ شو که او چی چلو بچ شو نو دا دویم هم خلاص شو ټیک شو ځکه چې د دې په عمل خو یو بل نه چی چلی شو نو دا دوه خلاص شو خبره په دا او په دکې ده دې سړی چې په دې ورو غرزولو دا یو چی چلو اوس مجرم دا دریم دی مجرم دریمم اله دی چې اوس بدا کته شي چې د دریم چې په دې سلورم سړی مار ورو غرزولو نو دا سلورم په غټ کیو خورو او کس سات پسې وخورو نو امام صاحب وی چې کدی دریم سړی چې په سلورم مار ورغورځول دی کپا ټکی خړلې خو تاوان په دې دریم دی او کس سات پسې خړلې نو دا دریم هم خلاص دی د دې سلورم خپل سستی و دبم ځان نه ټیله کړي وکړه ما په دې خبره پوه دا قیاس د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ابن ابي ليلى ته چې خبره ورله چې امام صاحب خدا سي وي ابن ابي ليلى بادشاہ ته رپورټ وکړو چې دا امام ابو حنیفه چې وینو زه فیصله نه کوم زه فیصله وکم او دی وی چې د پکې دا غلطي کړې ده د بادشاہ راو غوښتو چې یا به زما قاضي کیږي او یا د جیل تاچو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې قاضي کېده خو خکار دی لوی منصب به زما لاس کې راشي خو ما د بادشاه قاضي توپ ته د پیغمبر یو حدیث نه پریدي یو حدیث را پورن خطه دی ان نه پریدي چې زه قاضي شم نو بادشاہ ورته ویل چې کوم حدیث ته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د قوم مشر او د قوم قاضي شي ذبح بغیر سکین اغا لال کړي شي بغیر د چړې نه نو زه قضا ستا زکه نه قبلوم چې د پیغمبر دا حدیث مې ستا قضا ته نه پریدي کم سړی چې د قوم مشر شي ا به تیغه حلال کړي شي به تیغه نو ځان به تیغه نه حلالوم زه د قوم قضا او مشری نه کوم واغستو په جیل کې واچولو او په جیل کې ور سره داسې عملو کو چې هغه په جیل کې وفات شو نو عرض مداو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعیو صحابي چاته وای چې پیغمبر لیدلې تابعی چاته وای چې هغه صحابي لیدلې علما لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلې دي 72 صحابه علما لیکي چې په دې کې دا شرط نشتا چې کا په نابالغ توپ کې یو نابالغ ماشوم پیغمبر لیدلې نو هغه د صحابه رتبه ده او نابالغ ماشوم صحابي ولیدو نو داغه هم د تابعی رتبه ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلی لہذا امام ابو حنیفه تابعی دی په دې تابعی توپ کې فائدہ صدا فائدہ صدا فائدہ پیغمبر ویلې دا چې خیر القرون قرنی بهتره په زمانو کې زما زمانہ ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خزمانه چرته وا یا چرته پیدا بشي پیغمبر وی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم نو بهتره په زمانو کې زما زمانہ ده چې هغه د صحابه او دور ده ثم الذين يلونهم بیا هغه زمانہ بهتره ده چې کما زما زمانه ته نږدې ده نو د دې زمانه ته نږدې بیا د تابعین زمانه ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه حدیث لاندې د پیغمبر په دغه ذات کې دی چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم نو امام ابو حنیفه په هغه بهتره زمانہ کې دی چې هغه کې بیا یو امام هم بل نشتا دا ټول د نبی ارستو دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو کې سټې به هم تاسو لا د دې دکان نه تر لاسه کېدې شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه دویم امام دی امام شافعی رحمت الله علیه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په منځ کې څه لګ اختلاف نمبر په نمبر د دې بیان ستاسو مخه ته برازي امام شافعی رحمت الله علیه د امام صاحب نه لګرستو دی په اسلامی قوانینو کې دو قسمه اختلاف وي یو اختلاف په اصول کې وي او یو اختلاف په فروع کې وي دائمه مجتهدین په منس کې اختلاف د اصول نشته په اصول کې ټول ائمه مجتهدین چې دي دا متفق دي اختلاف چې دی هغه په فروع کې دی او فروعي اختلافات له دومره زور ورکول چې مونږ په یو بل ته کافر وایو دا په اسلام کې حرام او ناروا دي عزیزان اوس کتا سو خیالو کوي مونږه بعضی وخت کې مانځ کې هغه رفع الیدین کوي رکو ته چخکته زینو لاسونه داسي کې او بیا خکته لاس داغه نه چې لګه خو دې خو څو ګورو نو یکدم په فتوا لګو چې دا خلک کافر دي بل شان منس کوي څنګه بل شان مونږ کوي وای په مانځ کې په لاسونو اشاره کوي یا په مانځ کې ولدوالین نرستو امین په زور وای نو بیا ګرځو تا ته وایم بل ته وایم دې جمعات کې خدا سي خلکو یاره یو ځای کې پېښ شوی او ما مانځه کې داسې چل کولو رستو به آمین په زور او تا دا شرارت پسې به ټوله ورځ ګرځو یو بل سره به دا خبرې نو دا بدبخ قوم چې دی خبر نه دی دا نه پیژني چې اصول څه ته وایي دا نه پیژني چې فروع څه ته وایي لنډ غوندې مثال درته وایم په مانځ کې دا ولاړه دا د اصول د صلات نه دا د ارکان د صلات نه لاس دلته خول یا دلته خول یا زورن نیول دا د فروع د صلات که یو سړی په مانزه ودرې دا او نیت یې وتړل او لاسونه بالکل زوړن نیولی او الحمد سورت یې وې او رکو تلاړو منځ کیږي کنا ها دا هم او سوې کنا تاسو هم تاسو مذهب دا دی چې منځ ونش ولې لکه ولا سونه جوړنی و نو اختلاف دائمه مجتهدین منس کې دالو رحمتي اوس د امام ابو حنیفه او د امام شافعی منس کې اختلاف دی لیکن د تعلق عالم ګورا د اندرون د صفای عالم ګورا امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تبکم مسله کې څه مشکل پیښ شو نو زبد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر تلاړم چې قبر ته بلاړم نو التبه می دو رکعات نفل وکړ نو د امام شافعی مذهب دا دی چې هغه په منځ کې رفع الیدین کوي لا سونه دلیږي و امام شافعی وایي چې د امام صاحب د قبر سره به ما نفل کول نو ما برفع الیدینم نکول او په سینه به مې لاس هم نه کېښو، لاندې به مې لاس کېښو، ځکه چې د دې قبر والا مذهب دا نه و، نو ده نه ما له حیا راتله. اوبه کې څوک داسې چا سره چې ستا اختلاف وي او ته د هغه قبر ته به لاړ شې او دوه رکعته نفل به وکړې او دعاګانې به وکړې چې خدای دا مشکل زما اسان کړي. د امام شافعي سره د اختلاف د امام ابو حنیفه سره داغه په قبر به نفلونه کول او بیا به خپل مسلک پرې چې د دې قبر والا مذهب دانه لري چې د خپن شي چرته تاسو خیال را امام شافعی رحمت الله علیه دا سوکو د کم ځای او کم ځای کې پیدا و او بیا علم په کم ځای کې کړو دا بیان دی نن عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه د خپل نوم چې دی محمد او د پلار نوم ادریسو نو دی وایا محمد ابن ادریس د د سلسله د نسب چې دا هغه پشپغم پشت کې د عبد المطلب عبد مناف سره لګي عبد مناف چې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکو نو دا شافعی چې دا د عبد مناف زویو نو گویا پشپگم پشت کې امام شافعی رحمت الله علیه چې ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب دی نو دته شافعی زکه وای چې نسبت هغه نکته کیږي چې د د غور نکه نامه چې د شافعی و نو د د نکه په نوم مشهور شوی دی ځکه چې داغه نسبت د پیغمبر د نکه سره و کینی د خپل نوم چې دی هغه محمد او د پلار نوم ادریس نو امام شافعی ته شافعی زکوي چې نسبت هغه نکته شه بیا د مور چې وا هغه سوک وا د مور چې وا د د مور سلسله نسب چې ده ا د حضرت علی صاحب د ترور سره لګي پدرم پشت کې تقریبا هغه د حضرت علی د ترور سره لګي یعنی د د مور د طرف نه د حضرت علی هم نسب ده او د پلار د طرف نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده نو گویا دا په خاندان رسول کې شمار ده او سید ده پیدا شوه کله ده پیدا شوه امام شافعی رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات په شپه باندې پیدا شوه په کوم شپه چې امام ابو حنیفه وفات شو نو په هغه شپه باندې امام شافعي پیدا شو علما لیکي چې دا څه عجیب او غریب واقعا ولی رونما شو چې یو طرف ته لو امام د دین وفات کیږي او بل طرف ته لو امام د دین پیدا کیږي نو علما یو لطیفه ور پسې جوړ کړه چې دا قصه داوا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ژوندې نو امام شافعی ته نه دنیا ته نشو راتله دا علمایه مذاق ده زکه چې یو رڼا موجود و او عظیم رڼا چې ټوله دنیا رڼا کړې و نو دی وجنا بل رڼا دنیا ته نشورات لې نو امام صاحب چې موجودو نو امام شافعي ته نه نشو راتله خو چې دی وفات شو نو هغه دنیا ته راغی عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه چې پیدا شو د چې د اوو کالو شو نو قران ورته یادو چې د وو کالو شونو ټول قرآني بیا یاد کړی و زمونږ د طالبانو نه کله زه تپوس کوم غوټ سړی به دی دی دا تمبه به د تنې نه پنا کیږي هلکه څه څه چل کې استاد وې قرآن یادوم څه مې سپاره دی دا ویلوس په درېمه کې ما نو تر اوسه دې څه خره څلور خدای دې ورک کا غاټ سنډا به امام شافعی رحمت الله علیه عمر چې او کال شو نو قران یاد کړو بیا او د عمر چې پنځلس کال شو نو موطا امام مالک یاد کړو بیا علما ورته ورځ وی چې تا ته موطا شروع کو امام شافعی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې موطا ما ته شروع کوي ما تاسو غوکې دی او موطا کتابونه مخه تکې دی او واوري چې زه درته واورم نو علماء مخ ته مواتا کتاب کې هو او واوري چې زه درته واورم نو علماء مخ ته مواتا کتاب کې هو او امام شافعي ورته شروع شو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول مواتا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیشنګوئی کړي وا چې فارسی النسل یو سړی به د اسلام چراغ دومره بلندای چې تر قیامت پورې به دا غي څوک مثال پیدا کول نشي په دې باندې د ټولو ائمه محدثین او فقهاو تقریبا اتفاق ده چې د پیغمبر د دې پیشن گویا نه مراد چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زکه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه الله پاک کم کار په باب د دین کې اغسته ده داغه مثال به تر قیامت پورې په دنیا کې څوک پیدا نه کی عزیزانو دته د علم سره سره الله پاک قوت اجتهادي او قوت دماغي دومره لوی ور کړو چې داغي مثال نو ابن ابي ليلى دا د ډېر لوی علم خاوندو او د بادشاہ قاضیو نو ابن ابي ليلى په لار روانو او یو سړی بل سړی ته کنزل وکړه کنزل دا ورته وکړ چې یبن زانیتین او د دوو زناکارو زویا ابن ابي ليلى فورا خپل دارو قضا تلاړو او پولیس راولېګلو دا سړی ونیو دا ځان ته پیش کړو چې تا سره څه ګوان شته چې د دوه زناکارو زوی دی هغه ورته وی چې نه صاحب ګوان نشته ابن ابي ليلى حکم کو پټکی چې د فورن اته شلې دورې ووهئ ځکه چې د یوې کنځلې په بدل کې اتیا دورې دي او تا دو کنځلې کړې دي یبن زانیتین د دوو زناکارو مور او پلار دواړو ته د زنا نسبت کړي دي نو کنځلې دو شوې نو لہذا پتا دو حد جاری کیږي اتشل دوره هوا ابن ابي ليلى چې دا حد جاری ک امام ابو حنیفه لاله ته پتا ولګی دا چې ابن ابي ليلى یو سړی ته سزا ورکړه او داسې ورکړه امام ابو حنیفه فرمایل چې ابن ابي ليلى باندې د خدای رحم وکي په دې یو فیصله کې دوه غلطۍ کړې دي فیصله یو ده او غلطۍ پکې دوه کړې کمی کمی امام ابو حنیفه ورته فرمایي چې همیشه د پاره سزا چې دا هغه په الفاظ ورکړل کی یبن زانیتین لفظ یو دی معنی دو دی نو چې لفظ یو دی نو دا سړی د یو سزا مستحق د اتیا درو اتشلی نه وی ورکول پکار دویمه خبره غلطی دا ده چې دې سړی لسزا اتشلی درې لګاتار ورکړي په یو ځای تشل دوره والو مسله دا ده چې دوه حدا په یو سړی باندې لازم شي دوه حدا نو یو حد چې واله شي نو بیا به سورځي پریخ وې شي چې دا زخمونه جوړ شي د پارام شي بیا به په بل حد جاری کیږي نو ابن ابي ليلى په یو ځای په دوه حد جاری کړ دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه قوت اجتهاد چې د بادشاہ د قاضیانو په فیصلو کې به ال تخلق ته پته ولګی دا چې ده په امام پسې رستو الحمد نه وای دا یو بل باس ده او بل اختلاف ته د احناف او د شوافیع په منځ کې د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې امام پسې به تولاړ نو الحمد بوي او د امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې امام پسې برستو تقرات نه وي چپ بولاړ په مکه معظمه کې دا شوافه وغیرہ ورپسې کوټه کې ور سره دي او ورپسې رااله ویل دا تا ویلی دي چې امام پسې برستو الحمد نه وای اوس برا سره فیصله کې کینی دا کوته کې ګوره کنه حدیث کې راغلی لا صلات الا بفاتحه الكتاب هغه منځ نه کېږي چې کوم منځ کې الحمد ونه ویلې شي او ته چې امام پسې به الحمد نه وای امام سے برتوی چې الکه تاسو خو 2000 کسان یې نو زه 2000 کسانو سره باس کولې شم یعنی یو سړی 2000 کسانو سره باس کولې شي او باس کوي خو یو سړی سره به کوي نو 2000 خولې در پسې وازي دي نو په دوه زرو سره به ته څه هغې ورته وایي چې ښه ده څومره کسانو سره کې ویل یو کس منتخب کوي یو کس چې هغه سره زه بحث وکړم دوی پکې یو لوی عالم کتلې ده او ورته وی چې دې بدر سره باس کوي امام صاحب فرمایل چې دا سره به ما سره باس کوي وی چې او ویل کده او غټلا نو تاسو ټولو غټلې ده ویل او جی مونږ ټولو غټلې ده او ویل کده بیلو ده وې کده بیلو ده نو مونږ ټولو بیللې ده مونږ بزو امام صاحب صادر په وګوا چولو روان شو ا 2000 کسان ورپسې شو ول چرته زی ول تاسو په خپل فیصله وکړه چې امام پس الحمد نشتا تاسو په 2000 کسانو کې دا سره تاسو منتخب کړ چې د د ګټه ستاسو ګټه ده او د د بیلات ستاسو بیلات ده نو د امام قرات ستاسو قرات ته تاسو په خپل فیصله و دا عقل او فهم او دا دماغ علماء لیکي چې امام مالک رحمت الله علیه چې دا عربی النسلو او دا ذاتی طور د یمنو د د نکچ ده دغه مالک چې ده دا د د نکه نامه وه نو د د نیکه چې دی مالک او دې باندې خبت سړی باندې راځي چې عربو کې دا دستورو چې پنوسی باندې به څه چل کولو د نیکه نوم یې خو پنوسی به د غور نیکه نامه یې خو اوس مونږ کې خو خزه وای جای ہے د مړی نامه پکې لکه چې مونږ هو کم کار سم دی دغه مالک چې و دا په سندو هجری کې د یمن نراغه مدینه منوره ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کو مسلمان شو علما وایي چې سیوا د بدر د جنگ نه په نورو ټولو جهادونو کې مالک رضی الله تعالی عنہ چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک په ټولو جهادونو کې هغه نه بعد امام مالک رحمت الله علیه دا د مالک نو سه دی چې نو سه او شنو خلقو په د خپل نکنون کې د د پیدایش چې دی هغه په مدینه منوره کې شوه او پیدا کېدو نه بعد د د شغل چې و د لس اتو کالو په ژوند کې حدیث یادول په حدیث یادولو کې امام مالک رحمت الله علیه هغه سټیج ته ورسېدو او هغه علوم او فنون د حاصل کړه چې موطا امام مالک لیکل شروع کړ موطا امام مالک دا یو ټکی د یاد لرلو دی چې ذخیره حدیث را جمع کول او هغې له بیا د کتاب شکل کې ورکول دا په اسلام کې اول سړی امام مالک رحمت الله علیه چې د دا کار کړی اول کتاب په اسلام کې د قران نه بعد چې لیکل شوی دی نو هغه موطا امام مالک ده دا ډومبره کتاب اوس موطا امام مالک عزیزانو کزه قسم درته وخورم نو دروغجن به نشم چې په دې ټول صوبه سرحد کې په ټول صوبه سرحد کې شاید چې 30 40 نهایت 50 پورې علما به یې چې هغه په موطا امام مالک پوي په ټول صوبه سره او دي څومره چې خپګ دې د استاد په سر به یک دی په ټول صوبه سره بیا د امام مالک رحمت الله علیه فقاهت چې کوم دی اوس یو مسله پیښه ده مسله دا پیښه ده چې یو سړی قسم وخورو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د خزه پدری کانی طلاق ہے جنابت پیژنې څه ته وایي غسل کولو ته جنابت وایي کاکا ویښ شه عمر دې تېر کړو خدای بنده یعنی لفظ جنابت تاسو نه پیژنئ جنابت څه ته وایي خدای بندګانو چې سړی غسل کې شي شپې احتلام ورته وشو یا خپلې بیبي سره همبستري وکړه یا دې ته جنوب وایي خبره پوشي نو سړی دا قسم خوړو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د خزه پدرې کانی طلاق اوس بچکه تب ټول عمر غسل کی ګرځي او که غسل کېل ته در باندې خزه طلاقي وګرځي کنه لګ نری نری ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي هغه ته چې خبره پیښ شو هغه وی چې غسل بنه کوي که وکړو په خزه طلاقي کیا لمران ہے غسل بنک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسکے مسکے کے دو صاحب دا مسئلہ پہ خد اس بد سکی امام ابو حنیفہ او فرمایل چې راځي چې د دې سړی علاج وکړو یو سړی پوی کړی دی چې د دې دریاب په غاړه ته ودرېږه زه به دا سړی دریاب ته غورځوم چې دی پکې یو دوه غوپې ووهي نو ته به فورا روباسي چې مړ نشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره د الله سونو چې راځه کنه چې دا مسله ولټو او چې د دریای دجله غاړې ته اوروسته د غړک چې دکای ور کړی دا چې دکای ور کړی دا دریاب کې اوس دوه درې څلور پنځه غوپې واله بل سړی ور ټوپ کو لامبوزنو هغه رويسو ورته زب چې غسل دم پاک شو خزه دم طلاق مو تاسو خیال ده ابن ابي ليلى ته پته ولګي چې امام ابو حنیفه دا چلو ابن ابي ليلى ورته دا څنګه چلو شو نو امام صاحب ورته وی چې او ابن ابي ليلى په هر شي کې نیت ضروری دی په هر شي او په غسل وستو کې نیت فرض نه دی تاسو خیال راغی په غسل وستو کې درې سيزونه فرض دي خله کې وبا چول پوزه کې وبا چول او ټول بدن لمدول دا درې سيزونه چې بین یت لامد شي نو هم غسل وته ابن ابي ليلاک بخشو او چې د امام ابو حنیفه د علم جواب چې ده دا ډېر ګران کړ دا فقاهتو د دې فقهاو او دا علم د دې خلک امام مالک رحمت الله علیه دا موطا چې ولي کله نو بیا به دا درس کوله طالبان براتله او دا مواتا چې دا دا به ورته ده پړاوله هارون الرشید بادشاهو هغه وی چې امام مالک ته وایي چې زما دربار ته راځي او دا موطا چې ده دا ما ته لږه اورئ امام مالک جواب ورولېږلو چې موطا د پیغمبر حدیث دی خلق حدیث و پسې ګرځي حدیث چا پسې نه ګرځي دی حدیث پسې زګر زیدل مو ما حاصل کړی دی حدیث ما پسې نه دی ګرځي دی نو د هارون الرشید ایمان ته بیا وګوره آرا روان شو چې ټیک ده خلق علم پسې دي علم خلق پسې نه دي ناراغه د د درس ته نو بیا بل تقاضا وکړه امام مالک ته وی چې کته دا موتا ما ته د دې عام طالبانو لږ ځان لوینو دا مهرباني بدی امام مالک ورته وی چې کوم شی د عام خلقو د فائدې د پاره هغه په یو سړی نشي قربانې دی دا درس د عام طالبانو د پاره دی که د طالبانو په زمره کې کینه او او ډیره خدا کې خپل لار وه بادشاہ ته وی هارون الرشید بسر و چشم د امام مالک رحمت الله علیه دا فرمان قبول کو او پاغه کې بناستو او حدیث به د بغداد بادشاہ ورتا یو قاصد راولېګل چې بادشاہ وای چې یو سو رزلا بغداد تراش امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې زه وزګار نه یم زنی مزګار قاصد لاړو بیا راو چې یو دوه ورځې له خورا شکن بغداد ته امام مالک رحمت الله علیه جواب ورولېږلو چې دوه ورځو له نه چې یوې ورځې له هم برابر نه قاصد لاړو بیا راغو چې د خدا بنده یو ورځې له خو راشه امام مالک ورته وفرمایل چې بادشاه ته ووایا چې زما دې د خدای په ذات قسمی چې په مدینه منوره کې د رسول الله په خوا کې یو منټ زستا په ټوله بادشاہي ورنک زه چې د د په قبر په خوا کې یو منټ تیروم نو دغه یو منټ کټوله بادشاہي د بغداد راکې نو در بینک عاشق دیتا وي رحمان بابا ته چاوي راځه دلته مولا راغله د جلسه د تقریر په پکې واوري هغه څه چل دی و مولود شریف ته مولا راغله د تقریر په پکې کوي ته به واوري او زه د عشق په کار کې بند یم نو زه ورته وزګار نه امام مالک ورته وې زه دا غ خاورو د عشق په تاک کې ناستم ستا بادشاہي ما ته پکار نه ده او نه د بادشاہ دعوت ما ته پکار جلار شي کنه و ځکه نظم چې د پیغمبر یو حدیث مې د بادشاہ نزدېکت ته نه پریدي پیغمبر فرمایلی دی چې من خالت الملوک څوک چې د بادشاهانو سره خلط شي خوراک سکاک ناستا پاستا روابط تعلقات دا خلق غلط دین دی دا د دین غله دی نو د پیغمبر دا حدیث چې ده دا مې د بادشاہ په دعوت باندې التتلو تنفری عزیزانو د د عشق دا عالم چې په ټول عمر کې سیوا د حج نه په ټول عمر کې یو شپه د مدینه نه بار نه دا کړی یو شپه بیا په ټول عمر کې په مدینه منوره کې چرته په سورلې نه دی سور شوی چې دې زمکه لاندې زما محبوب پروت دی که زه په سورلې سور شم نو بلاندې راشي یا رب بیا په ټوله زندګۍ کې په مدینه منوره کې پڼې نه وې پخپو کړې خپیاب له بګرځي چې کوم زمکه زما محبوب د خپل لاندې راغلې ده زما د خپې غوسې شي چې پاغه زمکه به زه پڼو سره ګرځم د امام مالک رحمت الله علیه د عشق او د مینې دا عالم د دې بدل کې څه شی او بیا بدل کې څه د دې په بدل کې ارش په رسول الله سره ملاقات ارش په خو چې سترګې به پټې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به مجلس د د پنځیشتو کالو په عمر کې عالم شوی و او نه فقط دا چې د عالم شوی و د د پنځیشتو کالو په عمر کې بیا تصنیف د موطا امام مالک هم کړو بیا دغه موطا چې دا دا بد طالبانو ته درس کوله د لری لری اطراف نه با خلق راتلا او امام مالک رحمت الله علیه نه به معتز د کولا معتا چون کې د حدیث کتاب دی او په دې ټول کتاب کې فرامین دي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه بیا د په دې خپل دور حیات کې